فی خطبتی په خپل خطبه کې نو دا مکروه ها یو امر بالمعروف نو خطبه کې کول شي لما استوى رسول الله يوم الجمعه نبی رسول الله سلام په منبر باندې تشریف کې خود برابر شو پروز د جمعه کې قال اجلسو کینه امر بالمعروف دی فسمع ذلك ابن مسعود عبد الله بن مسعود په ور باندې وکړه اجلسو بس هغه کې کېناست دې ته وای کمال متابعت د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرې ته باندې پوه شوې عبد الله بن مسعود په ور کې راغله او نبی له سلام ویلو شو عبد الله بن مسعود په ور کې کېناست مطلب دا نه چې کېنه دا نه چې بس ور کې کېنه تعال یا عبد الله بن مسعود ګور عبد الله بن مسعود تحیت المسجد نه ذکر نبی له سو ورته نه دی ویلي چې تحیت المسجد وکړه په خبر پوه شو که دوران خطبه کې تحیت المسجد که ضروري وي نو تعال یا ابن مسعود صلی رکعتین دو رکعت او کا تحیت المسجد کا دوران خطبه کې تحیت المسجد نشته ها چا د پاره شوی د دغه وجه را روانه ده ما د دو زورو نه زیاد مزونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې میکړي نو لس کال کې دو لس دو زره جمعې خو نه راځي لس کال کې مدینه منوره کې لس کال شو لس کال کې دا جمعې سلور سواتیا جمعې جوړي یعنی مطلق فرایض دا نه ګوري چې جمعې نبی اسلام په چې ما 2000 جمعې کړې 2000 جمعې په لس کالو کې نه راځي لس کالو کې 380 جمعې راځي نو الفه من الفه صلاتین یعنی زرګونه مزونه مې کړې نبی اسلام پسې خو نبی اسلام خطبه قائما ویلې دی قاعده نه ویلې لندلاس کې ونیسی یو ملک فتاشوی دا عن وطن نو لندلاس کې ونیو کلاشن لاس کې ونیو ټوپک لاس کې ونیو خطبه وای پټکې والی او خطیب ولاړی دا نظام قانون مونږه خو په عنوتن راوسته دا په منتون نه راوسته هغه ورځ کې موږ لا د جمعې مز موقع نصیب شو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فقام متوکیا علی سنا نبی اسلام لا شکی امثال یول یا قوس لیندای یول یا لاس کې ټوپک ونیسی ثم قال ايها الناس انكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما امرتم به ولكن سددوا وابشروا پر سب سل پسل عمل نشو کولای نه نیغوالی کوي زریس زریس اوامر باندې عمل کوي به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن قتادة عن عبد ربه عن ابي عياش په زور ځان سره ملګری کوي واشهد ان لا اله الا الله هغه وای چې هغه معنی کنه معنی ته پر زور وای ناشادو مونږ ټول وو خدا خو چې بل در طرف اتفاق شته او کنيشته دې په زور وای ناشادو پیغمبر شادو وای دې ناشادو پوه شو کنه دا ما جمع متکلم چاته نه لیدل شهادت دې ته وایي چې د زړه نه زه شهادت کوم اوس دا حاضرینو کې څوک شته چې د زړه نه شهادت کوي که ته په زور وای نه شهادو ته د زړه نه وای نو په د زړه کې به تصدیق وي اقرار باللسان وي اشهادو او حدیث کې دغه اشهادو راغلي واحد متکلم کلمات طیبات مبارکات نبی علیہ السلام فرمایل وبه قال اخبر وبه قال اخبر وبه قال حدثنا محمد بن سلمة المغربي وبه قال اخبرنا ابن وهب عن موسى انه سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فذكرناه وقال ومن يعص ما فقد غوى ونسال الله ربنا يجعلنا ويجتنب سخطه او هغه چا په جماعت کې مونږ الله شریکی چې د الله د غصې نه اجتناب کوي فإنما نحن به وله وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثنا عن طريق الطائي مې یعکم تسنیه یو ځای کړ الله او د پیغمبر عصیان یو برابر کړ حالانکه د الله عصیان او د پیغمبر عصیان کې یقینا فرق دی لیکن دا خبر خنه معلومی ګره مخکې مې یعسهما من یطع الله ورسوله فقد رشد ومن یعسهما البته تاسو نه راغلی نو دا خط توجیه نه معلومي یا دا په اعتبار د زعم د دې سړي یعنی دو تعد الله ته تعد پیغمبر یو شان چې غاڼه عصیان د الله د عصیان د پیغمبر یو شان چې غاڼه زګه به صلاتی بنتا نه له امام طحاوی را ډیر خسته ده ومن یاسیما فقد غوا دا یاسیما با ما سبق بن عطف نو پکار نو ډیر غلطی وشو ما ته الله ورسول او ما یاسیما فقد رشد ما ته الله ورسول او ما یاسیما فقد رشد دا ترتیب غلط شو بے ځای وقف نه د پکار بے ځل غتی بانتا کوم ځای وقف پکاري هغه ځای کې دی وقف نه کړو ساو درې د ناغه ځای سره مناسب چې کوم ځای کې ساو درې دلته به دی وقف کړو بې ځای وقف دی وکړو ترتب مې ادا مې الله او رسول ما چې ما فقط رشد څومره غلطي وشوه چا تابعداري د الله د پیغمبر او نه فرمانی وکړ فقط رشد دا د د توقف دا وقف بې ځای دی بې ځای وقف باندې بل سر خطیب انت غلط خطبه وایته پښوی نو قریب وکنه نو چونکه د زمون کور مسجد نبی ته بالکل قریب د نبی اسلام د خلی مبارک نه هر جمعه کې سورۃ قاف می اوریدو نو ما حفظت د سورۃ قاف الا من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لاسونه دې مات کی قال زاهد قال سن حدث عمارا لقد رايت رسول وهو على المنبر نبی علیہ السلام په منبر باندې نو ما زید علی هذه یعنی السباب التي تل الابهام مسبه سره نبی علیہ السلام اشاره وکړه پښوی التي تلل بام قب الله اتن لدین دا دوړ لاسونه د خدای مات کی خطبه کې دا دومره غړیدو تا دا دومره لاسونه چې ټول ته ضرورت دی قب الله اتن لدین وعن منذر الإمام فإن رجل لا يضر يتباعد حتى حتى يعسكر في الجنة وإن دخلها الدنو من الإمام عند الموعظة په وخت د واج کې امام ته نزدېکت پکار دی نو امام ته نزدېکت باندې چې سړی مخ کې مازل راځي اکرو سره غي نه بیا د خلکو په سټونو باندې په خپل دا غو ناروا دی عبدنو من الامام عند الموعظه وشوي نبی اسلام په منبر باندې نو د یو د دریو یا د سلورو یا د سلورو د پنځو کالو د سلورو پنځو کالو ماشوم خو بیا بیا نه غورځي هغه تکړی نه علی علی ما قمیصان قمیصونه وګددي نخپه بنون خلی وګورځي فساد بهما ثم قال صدق الله انما اموالكم اولادكم فتنه الله رښتیا ویلي دي ما من د مالونو من د اولاد فتنه ده رایت هذین فلم اصبر دا دوړ مولي تل غولږي ما صبر ونه کړی بیا نبی اسلام خطبه وی نو الامام یقطع الخطبه للامر حادث په وجبانی د خطبه کې انقطاع جائز دی نبی اسلام منبر نو کوشيري او نسی خپل راو چت کړي جائز او دا صدق الله انما اموالکم واولادکم فتنه نو که قاری وی صدق الله نسیل شو نبی اسلام ویلی صدق الله پښې ها دا ځنه کې چار وخت دا قرات وکړه بس صدق الله کلام اختتام په سبحان ربک رب العزت عما یصفون باندې بهتر دی هر مجلس اختتام هغه دعا باندې بهتر دی یو خو قارئان ځان باندې لازم کړي چې قرات کې صدق الله العظیم آخر کې وای دا دې ځان باندې لازم کینا خو چې نفس وی نو څه بدعت نه ده د صدق الله نبی اسلام ویلي ویلي نه صدق الله انما اموالو خو قاری روس ته وایي نبی اسلام مخکې ویلي نو سیر خبر زو پوه شوې کنه نو صدق الله العظیم بدعت نه ده خو لازم کوي دینه د کلام اختتام سبحان ربك رب العزه عما يصفون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين په دې کلمات باندې بهتر د مجلس اختتام د تقریر اختتام د قرات اختتام په دې کلمات باندې بهتر کو نه چې صدق الله العظیم نه بدعت ده او دا قاریان سر خو زه بدعت تم خو وشي د سبق وینې سر خو زې دام بدات دی ته مو خو زما بس سکون اختیار کړ دا مجبوری د هغه ماشوموال سبق دغه زیاتې بغیر د سر خو زولو نه د سبق یادول نشي پنجابي مقرر بغیر د خوځیدو نه تقریر کولی شي دلته کله سړو یو کس تقریر کونو شالودی صاحب رحمت الله علیه سره زنازم دا شو کته دا خو ډیر ګران کار دی اری په دا سمجی غړي دل دي ساتان کار غوړه دي او زه ته زه دې زه ته زه بیا د دې چاپیم ګران یو مقرر هغه سم لاست نو پاس هغه پاس پی روانو ما دا چاپی دا غوبل کوي غنم دی شو ماشمن خسته لګي د د نشنلیانو په شان پرتوګ نه دی پکار بوډا سړی یا سر پرتوګیا چولی نفس ماشمل لا د جامع شول سر جامع هم جایز دی مکلفم نه دي ماشمان درې کالو څلور کالو نبی اسلام منع کړی دا د حبوی مستالفین بس باندې ګردایا ساتي نبی اسلام منع کړی دا د حبوی مستالفین چې امام خطبه وایي امام څنګه خطبه شروع کړو اوس ته صادر راخلی او داسې احتبا کوي احتبا مقصود دی چې سړي خوب ورځي بیا نو په دوران د خطبه کې دا احتبا غلط هم مخکې محتبی ناس دی جائز دی خو په دوران د خطبه کې یعنی حبوی مستانفه دا نه دی پکار مخکې نه ملګری ناس دی محتبی ناس دی هیڅ مزایقه پکې نشته ملګری په مسجد کې څومره چې وو اصحاب د نبی له سلام فرایتم محتبین ما غي ولید هغه محتبین اوس احتبا منه ده نو صحابه ټول په مسجد کې محتبین ناسو یعنی په دوران د خطبه کې حب وای مستانفه غلط دی اوس امام خطبه وای او ته ساده راغلی احتبا کوي دا نه د پکار همخ کې محتبی ناس د هیڅ مذاق نشته احتبا په قمیص پرتو کې بالکل جایز دی او دو صادر کې جایز دی احتبا په یو جامه کې کشف د عورت خطر ده نه د پکار د امام خطبه وای نو په دوران د خطبه کې نهي عن المنکر هم نه ده پکار خاموشي پکار ده ان اذا قلت انصت والامام يخطب فقد لغوت دم لغو شو مطلب دا چې خاموشي پکار ده په دې مسله باندې خبرې کوي روس بیا پوي کا دوران د خطبه کې ام نه عن المنکر قولا نه ده پکار د خطبتین کې دعا قبليږي فی اسناء الخطبه دعا قبليږي نو جلسه کې دعا دی غواړي دعا استحضار دی کی دا خبره ده نور څه ذکر مسنون معنی لیدلې خطبه کې دا په جلسه بین الخطبتین کې چرته ذکر مسنون نه راغله خو چون کې فی اسناء الخطبه دعا خو قبليږي یو سړی راځي اغلغو حرکات کوي خبرې کوي توجه نه ساتي وهو حظ منها بس د دغه برخه ده جمعې ثواب نشته ماسپخین موز په ځای باندې د جمعې موز قائم مقام شو بس دته د جمعې زاره شټاکې ثواب ملاو شوی نه دی بین ساعتن و سکوتن بس انسات و سکوت کړي ولم یخت رقبه مسلمین د مسلمان په چټ باندې خپې نه اړي د وخت راغله د مسجد کې ناس دي ولم یوجه حدن چاته تکلیف نه رسي نو فی کفاره ال الجمل التي تلیا و زیاته ثلاثه ایام نو دغه سړي جمع چدا د لاسو روزو د ګناهونو د پاره کفاره ګرځي